الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي یعنی فکری او نظریاتی جنگ دا څه شی دا زموږ په دورې تفسیر کې د تفسیر نه علاوه کم چې اضافي سفنون عنوانات پڑھائی نو آئی دا زموږ څلورم اصول تفسیر علوم القرآن قرآنی جغرافیا دا درې وشو دا سلورم الغزو الفکری نظریاتی یا فکری جنگ بطور تمهید یو څو خبرې د دې حواله سره یاد ساتل غواړي جنگونه دنیا کې دوه قسمه یو تا عسکری جنگ وای میدانی جنگ او دویم ته فکری او نظریاتی جنگ وي عسکری او میدانی جنگ دا دی چې دواړو طرفو ته فوجونه پورا اسلحه پکې استعمالي د هغې په نتیجه کې د دواړو فوجونو افراد وژل کېږي قتل او خون وینه تویدلي علاقې کلي پای کې رواني ایستلی شي ملکونه او علاقې فتح کیږي څوک فتحیات شي او څوک ورکې شکست وکړي او دویم قسم او فکری جنگ هغه کې تورا ټوپک او تک نه چلی فوجونه آمنه سامنه میدان ته نه راځي دای په نتیجه کې د ملک علاقې د قبضې په ځای قبضه د خلکو په دل او دماغ او زړونو باندې راځي فتح او شکست د علاقې ځمکې سره تعلق نه لري د دل او دماغ او د فکر سره تعلق لري د جنگ ته فکری جنگ وي نظریاتی جنگ وي یو دور هو چې هغه صرف میدان کې جنگېدل کېدل اوس هغه دور تللی او صرف میدان کې جنگ نه دی د میدان جنگ هم شته سنا اثر او زیات تر جنگ اوس په میدان کې د فوجونو لړاوولو د لاشونو پریوتونه اوس میدان کارزار په ځای باندې خلق د ایسی په کمره کې من په پیچی او تاویدون کو کورسو باندې ناس دا جنگ کوي لګي هار او جی کمرو کې دن ناراضي په دې جنگ کې ماوي تلوار د تلوار سر نه ټکراوي افکار د افکار سره متصادم شي د افکار جنگ یو تهذیب دبل تهذیب سره پچنګ د تهذیبونو جنگ د کلچر جنگ د افکار ټکروي جنگ عظیم نواد یورپ او مغرب ته دا احساس وشو چې موږ اسلامي ملکونه قبضه کوو خو نقصان پکې دی چې دای باوجود عوام باندې کنټرول نه راځي د عوامو سفراهي کارونه وکړو نظام ولا جوړ کو سړکونه جوړ کو دارنګ کارخانې جوړې کو ریل لاینونه او پاټله په ملک خوري لکه د ملک اسونه ریل فور شوی دی دا دیلی نه شروع کتر افغانستان باړه راغوان دا انګریز کړه پاکستان په خپل پکې نه وي لین نه دی چې هغه زوړ کړو او دا ارسو کو د دې باوجود د دغه مقبوضه علاقې عوام مسلمانان خوشاله ني وقفه په وقفه بغاوتونه پورته کیږي شورش شورشونه سر را پورته کوي د دې نه وی بهتره ده چې اسلامي ملکونه برای راس قبضه کولو په ځای دای معاشرت رهن سهن اخلاق تهذیب فکر باندې حمله وکړي هغه قبضه کړی شي نو د دې حمله په نتیجه کې به د ملک اس باشندم بچ نشي او د یې په نتیجه کې به هغه عوام مسلمانان په نوخو مسلمانان پاتې وي خو عملی طور به دین د زندګۍ نه وسي او تهذیبی ارتداد د تشکیک شکار بشي سره دا اسلام مغسو په اسلام او مطمئن دي دا غي د پاره دی د دې جنگ د پاره ای موثر ذریعہ او هتیار میډیا او تعلیم دې وخت کې هغوی د میډیا جنګ کوي میډیا وار دارنګیا تعلیمی ادارو کې محنت کوشش کوي او دا میډیا په ذریعه لګیا دي اسلام بدنامي ویب سایټونه داسې دي چې هغه د اسلام د بدنامولو لپاره کار کوي نومې عجیبه ده د اسلامي دی نومې ول اسلامي دی او وی د اسلام خلاف پکې د قادیانیت سره بعضې ویب سایټونه وغیره نوم کې د اسلام اوس نو مسلم نه مسلمان غواړي چې د اسلام سټډي کوم مطالعه کوم دین نه ځان خبر کوم نو هغه خلک په دغه ویب سایټونو ته وایي حالانکه جوړ کړي غیر یورپ مغرب یهودو یا قادیانیان او په دغه ویب سایټونو باندې تقریبا د 10000 ویب سایټونو باندې د یو اندازې مطابق 2 ارب نه زیات ډالر لګول شي دا دغی حالات د اسلام د پاره پاره سوري د اسلام د پاره پاره چې ډېر سړې شمیرو کی یو خو هر سړي خپل ځان له جوړ کړی دی چا د مدرسې جوړ کړی دی او چا د تنظیم جوړ کړی دی خو د اسلام دپاره دې وخت کې چې ټول راغون کې معیاري ویب سایټونه دوه سوه نه زیاتېږي نه او د هغې ټول لاګت کروڑا منا سلکونا ڈالر دا ای دو ارب ڈالر لگولی د اسلام خلاف دو عرب لګي د اسلام د پار مسلمان څه لګونه تعداد کې ډالر خرج کړی دی او دای د 10000 مقابله کې 200 معیاري نشي دا حالت بهرحال دا میډیا وا او دا جنگ دغه فکری جنگ او د میډیا وا نتیجه را چې موږ تاسو په سترګو وینو ښکاره نتیجه اپټه خو ډېره خطرناکه ښکاره نتیجه چې اسلامی کلچر تهذیب د مشرقي اقدارو جنازه وته دارنګ تاسو وګورئ اسانه نه خیدا چرته هم سرکاری یا غیر سرکاری تقریبات پروګرامونه فنکشنز هاي ته سړی لاړ شي دا نظاره په نظر راځي د دې میډیا دوار فکری چل الکانو ځوانانو وګونو کې والے اچولی دي دې نه چرتا پلاس کې کړي پغاړه کې د سونه چاندې زنجیرونو هارونه دا وختو او د ګیری سټایل آیا دا انګريزانو د یورپ او د مغرب د کرکټرانو یا د اکټرانو او یا د انډیا د اکټرانو سټایل د وختو او د ګيري د هر فرد پلاس کې سمارټ فون غټ موبایل چاہے نه په مولا طالب هم نه خالي او میډیا سوشل میډیا الکترونیک میډیا پرنٹ میډیا په دې جنگ کې ډېر لوی کردار ادا کوي او دا د غټ هتیار نوجوان نسل فکر سوچ عقیده نظریه هغه جوړیږي چې کما میډیا وایي دا چې دا کنه ایمان عقیده دا میډیا چې څو لګیا د خلک تر دې پورې چې د جماعت په منبر محراب ناس مولوی سے خبرې باندې دونه یقین نشتا کوم چې په میډیا کې باغی یقین ها خبرې باندې زیات یقین او التناس خلق اکثریت هغه خلق دی چې دای دل او دماغ راوي په ظاهر با د مذهب نومي او کار د اوی د پاره کوي گویا کې دی وخت دای دا جنگ اصل هدف د مسلمانانو ذهن شعور فکر هغه مرتکول دي اگر چې بظاهر باندې با جم دی وي ولیکن د فکر سوچ نظر نظری په اعتبار باندې مړ دی دا هغه جنگ دی چې زموږ خلاف شو او د دې جنگ اصل آغاز دا د فرانس باچاو دا ول څه تفصیل کې راشي لویس نهم لویس نهم اچې کله صلیبي جنگونو کې صلیبي جنگونه مو مو پیچره صلیبي جنگونو کې بار بار شکست وخوړ نو واپسې کې د یورپ عیسایان را جمع کړل پر قوم ته خطاب وته نور مسلمانان میدان کې نه والی کیږي د دې خلاف د تلوار په ځای باندې داسې جنگ شروع کول غواړي چې عقیده او فکر والا جنگي او په دغه جنگ کې موږ کامیاب شو بس دغه زینا د دې جنگ آغاز د یورپ نشوي دی چې دی وخت کې د دغه جنگ شکار مسلمانان دي او که چېرته غور فکر وکړي شي نو په دې جنگ کې مسلمان شکست خوړلی دی او مغرب یورپ فتح موندلې ده دا جنگ چې د دې ما تاسو ته مختصر په لنډو الفاظو کې تعارف وکړو اوس راځي مخکې تفصیل وایي دا الغزو الفکری دا نن سبا مستقل فن دی علم دی زموږ په مدارسو کې خو نشته چرته خال خال یو نیم مدرسې والا کې چرته وړو کې خو ډېره مشکل او اصل دا سناسر یونیورسټو کې د مضمون په اعتبار سناسر بعض ځینو کې پڑھاوي پای باندې سکار بار کوي لګي هو دا بنیادی جنگ دی او په دې ځان کوی ورغواړي زما په خیال چې کوم خلک د دعوت په میدان کې د اسلام د پاره دین د پاره سکار کوي دعوتی تحریکی سو پوری وغی په الغز الفکری نه دی کوی د میدان کې کار بالکل نشي کوي کوي ناسی بزان ستړی کوي ولیکن بچل منو دته دا پته نشته چې زما خلاف څه جنګ شروع دی څه سازشونه کمې لاري او زما به د هغې لپاره څه نه نو دا ډېر اهم شی دی چې په دې باندې یو تحریکي داعي سړی ځان خام خبروي دغه جنګ ته قرآن کې څه اشاره مشته الله وی دوی همیشه ستاسو خلاف جنگیږي تر دې چې تاسو د خپل دین نه واړی سونه پورې چې د دې طاقت وګوره د جنگ نتیجه سي ستا خلاف جنگي نو سبب قتل وجل ختمول د میدانی جنگ د تورې د جنگ نتیجه خدای دی په نتیجه کې حقا مغلوب قوم اوجل شي تبا کړی شي ملک علاقه ونیول شي زندگی ختم شي دلته قران وی ولا یزالون یقاتلون جنگی دی بس تاسو خلاف او حتی یردوکم ان دینکم دین نه وړي یعنی جون د ننالی څه د نالی دین د نالی دا کوم جنگ دی جون چې نالی دین دی فکری جنگ دا نظریاتی جنگ ان استطاع سونے چې طاقت دا رنگ بقره کې وایي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دا نه راځي کیږي څو پورې چې دې ملت تابعداري وکړي دا ملت تابعداري په کوم جنگ سره راځي نظریاتي چې تاسو خلاف نظریاتي لګیای څو پورې دا یې نظریه فکر نه خپل کړی نو نه راځي ایدا غواړي چې د فکر نظریه سوچ په دیوا مسلمان پورا پورا زمون تابع شي دارن سوره توبه کې وایي یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم دا کوم جنگ دی یریدون ان یطفئوا نور الله دا الله غرنا مړکی خو په خلو پورې بافواههم په تورونه د تورې غجم جدا دی دا کوم جنگ دی دا د خلی جنگ د خلی په ذریعه د الله نور او دین مړ کول غواړي دا دقه فکری نظریاتی جنگ ایو سره یاتونه مو وکړ نور تاسو سوچ کوئ قران کې داسې نظریاتي جنگ بدتا ډیر آیاتونه اشاره ملو شي دا مخکې ما تمهید وې آیاتونه مې درته وکړ اوس راځي د دې الغز الفکری نظریاتی جنگ تعارف خدا سے مصطلح تعارف هغه سره ادا دی چې څنګه ما مخکې ویتارو تمهید کی چې د جنگونو دو طریقې مروجې یو هغه جنگ نه چې یو طرف ته فوج دی اسلحه دا خطرناک هتیار دی دا ټینک دی او دا بمونه دی او دا اټم دی استعمالي دویم جنگ هغه دی چې کې خونریزي نشي مګر عقاید نظریات باندې حمله ده دا کوم ځای کې چې د فکر د نظریې د عقایدو جنگ شروع وي د تهذیب جنگ شروع وي نو دې جنگ ته فکری نظریاتی جنگ وي یا عربی کې ورته الغزو فکری وي غزوه جنگ فکری من فکری جنگ نظریاتی جنگ دا فکری او نظریاتی جنگ پدې کې افکار افکار سره ټکراځي نظریات د نظریاتو سره ټکراوي دي کې توره د توري سره ټکراوي افکار او جنگ د نظریات او جنگ تهذیب د تهذیب سره ټکراوي او د وخت کې د مغرب او د اسلام د تهذیب لوی جنگ او جګړه شروع دا مخکې وې چرته یو مقابله چې دنیا کې په سونه تهذیبونو هغه تهذیبونه مغربي تهذیب بل ځان کې حذف کړل ختم تمام تهذیبونه دنیا نه تقریبا تقریبا میټاو شو اې د مغربي تهذیب او کلچر مقابله نشو کوله ختم شو مغربي کلچر په مسلط شو په دې وخت کې صرف او صرف د اسلام د کلچر د مغرب د کلچر او تهذیب مقابله کې صرف اسلام ولاړ او د اسلام تهذیب لګیا دی د مغرب مقابله کوي تر اوسه پورې د اسلام تهذیب سا اخلي ایله چل ورځي چې نور تهذیبونه ختم کړل او د اسلام تهذیب لا برقرار دی دا د برقرارۍ سوچي یو جماعت مدرسه څو پوری جماعت مدرسه شته د مدرسې تعلیم او علم شروع دی نو اسلامي تهذیب نه ختمي ځکه دا یې زور دا دی مدرسه ختمه کی دینی تعلیم کمزورې دویم د مسلمانانو خاندانی نظام مضبوط هغه خاندانی نظام چې څو پوری وي نو د مسلمانانو او د مشرقي اقدارو اختتام نه کیږي دای مهنت په دې دوه خبرو ډېر یو خاندانی نظام کمزوري کول غواړي دویم مدرسه جماعت ختمول یا بے اثر کول غواړي دینی تعلیم ختمول یا بے اثر کول غواړي بے اثر دا مطلب اعتماد ختم شي په جماعت مدرسه د خلاف پروپاګاندا وشي دا عوامو توجه دینه کم شي واړو شي دارن دینی تعلیم یا ختم شي که ختم نشي غیر معاصر کړي شي خلکو ته نظر کې بد وخو دی شي دې کې دا نقصان دی او دا نقصان دی او دا کمې نشي پوره نه دی دا د دې زمانه او د دور چیلنجونه نشي پوره کولی او دنیا وخت سره نشي چلی دی او دا قسمه خبره چې دا دینی تعلیم غیر موثر شي کمزوري شي خاندانی نظام کمزور او ختم شي ځکه چې اسلامی تهذیب اصل مرکزونه دا دوزی دی د مشرقي اقدارو مرکزونه دا دوزی دی یا جماعت مدرسه ده او یا خاندانی نظام د مسلمانانو نو بهرحال دې وخت کې ما د افکارو د نظریاتو د عقایدو او د تهذیبونو جنګ دی دا دورونه یو دور داسې و چې د ایزمونو جنګ و ایزم دا سوشلیزم دا چې دینو کمونیزم اسلامیزم دا ایزمونو هغه دور چې کم دور کې تقریبا سیندی سے و شاه ولی الله لګیو د شاه ولی الله او د سیندی سے دا دورونه دا د ازمونو جنگ شو ازم دې دور کې اقبال وای چې اوس د تهذیبونو جنگ شو دا دور د کم جنگ دی تهذیبونو د جنگ دلته تهذیبونه یو بل سره ټکراوي هغه نور تهذیبونه مغربي تهذیب وخوړل ختم یې کړل صرف دی وخت کې دنیا کې یا مغربي تهذیب دی مقابله کې اسلامي تهذیب نو دغه فکری جنگ دراصل د تهذیبونو جنگ ته وایي د افکارو جنگ ته وایي د نظریاتو جنگ ته وایي تعریف عربی کې دا علماء لیکلي دی هو الغزو بالوسائل غیر العسکریه دا داسې جنگ دی چې روایتی کم عسکری اسباب دي د هغه اسبابونه علاوه اسباب معنی جنگ عسکری اسباب سری تورا ټوپک کوتک ټینک دا نه دا جنگ په دغه اسباب نه کی دا میدان جنگ په دغه اسباب دا دی وسایل خو غیر عسکریه عسکری اسباب نه دلته څه شی دی میډیا تعلیم دی فکر دی دا اسباب لګیا دي استعمالي یا دا تعریف هم چا کړی دی هو اسلوب جدید للغز دا د جنگ نوې اسلوب او نوې طریقه کار د جنگ نوې طریقه یو زړه طریقه و د توري د ډال د ټوپک وتا خدا اسلوب جدید للغز وزد المسلمین بعد حزائمهم متکرره او دا د مسلمانانو په ضد یو جنگ شروع شوی دی بعد حزائمهم متکرره دا د یورپ او د کافرو بار بار شکست نه و ای بار بار شکست خوړ صلیبی جنگونو نو دا غا صلیبی جنگونو دا بار بار شکست پا نتیجه کې دیوز نانوی جنگ شروع کړی ده اصطلاحی تاریخ میں مقصد سره دا جنگ دی ولې کوي د دې جنگ هدف هغه د مغرب سره د مسلمانانو ذهني شعوري تور مرد کول مړ کول او خپل سانچه او ډانچه کې اچول مسلمان ذهنی فکری شعوری طور مرده کی او خپل ډانچه کې واچي پرون دی مسلمانی خو شکل صورت او ډانچه ده چې الا مغربي نو تاسو له بار وګورئ نن کوم غټ غټ شیخونه دي د تهذیب او د تعلیم غټ ادارې کوي یا عصری یونیورسټو ته لاړ شي وګورئ تعلیم یافته طبقه اکثر باندې نظر واچوي د مسلمان بچی دی مسلمان کور کې پیدا دی او نوم د مسلمان دی ملکم د مسلمان دی ولیکن شکل صورت چې ولاړی دو انګريز کې سفر شته هیڅ نشته هغه لباس هغه شکل هغه صورت هغه انداز د بود او باش هغه اخلاق او کردار او هغه حرکات سکنه بلکې نن سبا خو هغه د خبرو کولو د لهجې سټایل سټایل وره نه نه مو په خوا ماشومان خبرونه به وریدل په ریډیو په ټي وي دا مشران ناسی ته معلوم اردو کې به خبرونه د اردو سټایل انداز د اردو اوس لږ تاسو دا مختلف چینلې په دې باندې خبرونه تاسو له خبرونه وره تاسو دا نوی الکان چې کمیه دي ته وپتنی دې زړو ته وپتنی یا زما د عمر چې هغه لږ مخکې دور هم کتلی دی مخکې دور د ضیاالحق دور ورته څه ناڅه یادي ځکه مونږ پرایمري کې د ضیاالحق دور ما ته یاد شي یا د هغې نه لږ څه پس هغلته د خبرونو سټایل د اردو اوس د خبرونو سټایل څه دی اردو د انګلیش په لهجه کې وایي وایي که نه وایي تاسو ورته خیال نه دی وګورئ دا د دې جنګ اثر وای په اردو سټایل سره انګلیش الفاظ نه یادو چې په اردو کې د انګلیش الفاظ استعمالوي دا نه سټایل انداز بالکل چې دا چې پوره دی او ته وګنی ته جوړې انګلیش وای چې وکه دی اردو دا چې پکیج مکیج د انګریزانو په خپل جواب اردو وي خلو سره د انګريزانو باندې کګا واکا کوي خالي ستا یا تعلیم یافته طبقه وره چې انګريز نه او د مغرب نه متاثر اردو به وي ولیکن خلبک کا غیرا کوي د انګريزانو دونه اثر کړی دی نو هدف یې سره د دې جنگ دقه دی چې ذهني شعوري فکری طور مسلمان مرده کی او خپل سانچه او ډانچه کې واچي د دای مقصد زموږ به هدف سي د دې مقابله کې او دا خبره هغه هغه وخت هم کړې و کله چې انګريز دل تراغه او مسلط شو پورا او حاجی امداد الله مکی دا خلک اخیری مجاهدین دي د انګريز خلاف چې د توري جنگ کړي د توري جنگ نال ته شکست وشو شهیدان شو پکړ تکړو شو سرو پوش هغه میدانی مارکه اودرې بس میدانی جنگ ختم نو بادر شاهزا پر پسې ورغی بادر شاهزا پرې وی تر هغه وخت پورې بادر شاهزا پر څنګه شو راځي ځکه میدان کې جنگ شو مجاهدین نو دا غي نه بعد په بری صغیر باندې پورا تسلط راغی او انګريز د خپل حکومت اعلان وکړ نو دوی زموږ نظامونه ختم کړل زموږ سیاسي نظام ختم سیاسي نظام زموږ د مغول چې راروانو نو سه اسلامي او سه غیر اسلامي خو سه نیم نیم وانته اورنګزیب علمگیر دور کې پورا اسلامي دغه پوری شریعت نافذ بیا ورو زوال راته کمزورې شو خو بیا هم دا وه چې د مسلمانانو سیاسي نظام د مسلمانانو معاشي نظام د مسلمانانو د قضا سیستم او نظام د مسلمانانو د تعلیم نظام دا نظامونه د مسلمانانو په سریر کې خپل بل نظام بل نظام تعلیم خپل سیاست او خپل د قضا سیستم او خپل معاشي نظام د په هندستان کې انګريز چراغ زمو نظام نه ختم سیاسی نظام بدل کړ معاشي نظام بدل کړ تعلیمی نظام بدل او دا د جدید تعلیم چې سکول کالج ورته وایي زموږ د نظام مقابله کې د دې بنیاد کې بری صغیر کې زموږ خپل د سکولي نظام او سکول مدرسه وا هغه زموږه د اسلام او د دې ملک او د دې قوم د ضرورت مطابق ډیزاین شوی لیکن د اسلام خیال او د دې قوم خیال ساتل کېږي نو دا غینه چې په وطن به یک و د یو چت دلان د نظام تعلیم دا دوی پکې نه دا پکې نه و چې دا دیني تعلیم دی او دا دنیاوي تعلیم دا فرق نه دا یو چت دلال دی د مغول دور کې دا یې مخکې دورونو کې دا یو چت دلال دی با یو سړی چې تعلیم کو وتبا ناغه په بیک وخت هم دین نه خبرو د دنیا او دا یو جلک دا دتا زخم چې د مغل دور کوم نظام تعلیم و یا د هغې مخکې نو هغه نظام تعلیم نه څو قوتلو پیدا کېده د دې یو چت د لاندې سکولو مدرسه ویونکې یو طرف ته مجدد الفسانی ته وته ده دغه نظام مجدد دغه نه وته دغه نظام نه تیر شه دغه تعلیم کړ بل طرف ته د دغه نظام نه د شاه ولی الله غوندې خلک پیدا شي بل طرف ته د دغسې نظام نه څوک پیدا شوی و هغه انجینر هم د دغه نظام تعلیم پیداوار و چا چې تاج محل جوړ کړی تاج محل نن د دنیا په غټو غټو مشهور تعمیراتو کې شمېر تاج محل چا جوړ کړی هغه په لندن کې اکسفورډ کې تعلیم نو کړي دا مغول دور نظام تعلیم نه وته سره انجینر هم دي جوړي مجدد هم پیدا کی او دا دغه نظام تعلیم په نتیجه کې بل طرف ته د مغول لوی مشهور وزیر اعظم سعادت الله خان هم دغه نظام نه وته دا رنګ دغه نظام نه اورنګزیب لمګیر وته د دغه نظام نه د مغول دور هغه لوی سالا او زموږ په اصطلاح کې چې ورته نن چیف اف آرمی سټاف دا تمام کس مختلف نوعیت والا خلک دا د یو نظام نه وته هم په دین باندې خبرو هم په دنیا خبرو انګريز چراغ زموږ غا سیستم یې ختم چې ختم یې کړ نو خپل نظام تعلیمي راوړ دا اوس چې کوم رایج دی نظام تعلیمي راوړو او هغه وخت لارډ میکاله دا دا بری صغیر وایس ریو ناغه اعلان کړو چې دا سه نظام تعلیم مې په بری صغیر کې وضع کړ پرې هو چې د دین او تون کی با شکل او صورت باندې مسلمانی خود دل او دماغ به دا انګریزي په شکل صورت به هندستاني خو دل او دماغ به د انګریزي نو ور دل دماغ بدلولو لپاره او دینی تعلیم یې اکثر ته ختم کړ بیا د علما قاسم نانوتی صاحب دي رشید عمری لوی صاحب دی را پاسې د جراش اوس هغه سیستم خو د حکومت د لاندې چلیدا او ډیر جامع سیستم هم وسنو شو چلولې لکه وسایل غواړي مولا سره سي خو دا داسې وکړو چې دا خپل دین خو به بچو نو چې کوم دیني علوم نو هغه چې دیوبند ورته وایي د دیوبند د یو انار ونې د لاندې یو استاد او شاګرد کېناس او قاسم نانوتي مدرسه جوړه کړه رحم الله رشید احمد ګنگوی سرپرست و قاسم نانوتی محتمم او شورو د یو انار د ونې د لاندې نوش مسایل نو کړه میدان دیوبند ځنګل ځنګل هغه ځنګل کې دي شو ځکه بار خبره وستل نه ځکه په دې ځنګل کې دی رو کوشي او کوشي انګريز ځکه جهاد یې کاوه او جهاد کې دي شکست وکړ نو سره خوش شو او حاجی امداد الله مکه ته لاړ هلته پناه واغسته څه شهیدان شو څه جیت شو او دوی داسې خفیه طریقې سره کار شو نو دغلته په دغه صحرا او ځنګل کې مدرسه شروع او مدرسه سوا آبادی تعمیر نشته یوونه د هغې د لاندې یو استاد دی مولا محمود او یو شاګرد دی محمود چې وروسته دی شیخ الهند محمود حسن دیوبندي جوړ شو د دې نظام تعلیم بنیاد په دې طریقه کې او هغه وخت قاسم نانوتی دا وای سره دا جمله مقابله کې جمله وي او زم د یو داسې نظام تعلیم بنیاد اګنم چې شکل صورت به د هندستاني وي خو دل او دماغ به د مسلماني دا مقابله خبره ما دې پورې کوله چې د دې جنگ مقصد سره هدف د دشمن سره دا مسلمان ذهني شعوري طور مرده کول او خپل سانچا ډانچا کې اچو چې بظاهر خو شکل پلوم خو مسلمانی خدا شکل سمره دی وسی دل دماغ وسی دا دا هغوی نن وګوره چې د دین او مذهب سره تعلق نه او صرف یونیورسيټي کالجونه وایي جمعه سره تعلق نشي مدرسې سره تعلق نشي مذهبي خلکو سره تعلق نشي مثلا زموږ ملک مذهبي تنظیمونه مختلف ای سره سره تعلق نه مذهبي هیڅ قسم او صرف دنیاداری او صرف د دنیا تعلیمي نو هغه خلک وګورئ بلو خو مسلمانې خو دل او دماغ د انګريز جوړ شي پوره دا مدار دا سوچ په غالي دا فکر به ذهن اخلي نو د فکر او سوچ په اعتبار بالکل خپل کړي دا د الغزو الفکری ما یې په دې کې کردار س ادا کړي دوه شي نه ډېر غټ یو میډیا او دویم هغه نظام تعلیم چې پاره کې غلط لیکچرار غلط پروفیسور دی او غلط ذهن ورکړي هم پکې خو مسلمانان خلک هم شته ایم لګیا د مهنت کوي ولیکن هغه طرف تداوی دا مهنت هم شروع دی نتیجه کې داسې خلک پیدا کی اوس به زمو هدف سی مو بس کوو مو بس تر خو کې لاس ور په آرام بکینو تماشکی نه نه زمو هدف سره اولا خپل دفاع دفاع خپل کول چې د دې سیلاب نه زموږ خلاف د دې جنګ نه موږ په خپل او د خپل نسل او قوم بچ کړی شو سیلاب نه به بچ کړي دا کردار به څوک ادا کوي دا عام عوام نشي ادا دا سیاسي لیډران نشي ادا کوي دا سوچ نه دا کردار به ادا کوي تب په جماعت او مدرسه او مولوی سره مذهبي خلک نو اول خپل دفاع چې ځان دا قوم او نسل د دې جنگ چې دای کوم هدف دی دا غینه بچ کړي شي او دویم مرحله کې دا کم زمون حریف دی مقابل دی دا خلاف جوابی کاروي یو خپل بچاو دی دفاع دویم دای جوابی کاروي دا به څنګه کیږي دا به وروسته نورو کولاویږي راځي دغه دلته فرقونه وګوره عسکري او نظریاتي جنگ کې فرق یو څو فرقونه اوله فرق دا دی عسکري جنگ کې دشمن جانا پہچانے مخامخی میدان کې الګا جنگ دی پاکستان جنگ وشو 65 کې وشو 71 72 کې وشو مخه تا میدان کې سو انډیا وا هندو ښکارا خبر نو دشمن معلومي په نظریاتي جنگ کې دشمن نامعلوم دی پټه حمله کوي نظریاتي جنگ کې څونه شروع ده تاسو پته نه مخامخ سو دی ها دا یورپ مونږ نوم الو خو لیکن هغه فرد معلوم نه دی چې زموږ خلاف څوک لګیا دشمن دلته پټ کار کیږي ته خبر چې دا شاته څوک لګیا دی دا حرکت کوي بل عسکري جنگ کې د دشمن اهداف معلومي آداب یې څه دي؟ دا وطن به نیسم، دا کلی به نیسم، دغه علاقه به پرې قبضه کوم. انډیا چې پیل شړ کې راتله څه یې حاله کوم او یې مونږ به د سهار ناشته لاهور کې کوو. دې هدف یې به د ځمکې نیول چې ملک نیول. نظریاتي جنګ کې عموما اهداف د نظر نه پټي ګڼ کې نه شي. اے په یو شکل برای شي او مقصد به وي. د مثالو لکه ما ته مخکې ان جی اوز نو په نوم د سره یې تعلیم په نوم د خدمت خلق او دنه خپل اهداف مقاصد خپل داسې کوي دغه رنګ عسکري جنگ کې اجسام امارتونه فوج هدف د دشمن فوج ته نقصان ورسو وجو امارتونه ورغلو اجسام خلق وجو دلته نقصان صرف مادي عسکري جنگ نظریاتي جنگ کې حمله پچا ده په اذهان ده په قلوب ده په خیالات ده دلته نقصان مذهبي او نظریاتي ده او الته نقصان مادي ده بل دای پرکونه اوس راشي دینه معلومه شوه چې نظریاتي جنگ الغزل فکری ورې د عسکري جنگ نه ډېر زیات موثر مهلک او کارګر دی دا ډېر خطر دی دې فرقون نه پته لري خطرناک دی ډېر زیات اوس د دې نظریاتي جنگ تاریخ سره شروع کړل یو دا موجوده جنگ دی چې کم زمو خلاف شروع دی دا خو ته مو کم ځای نه شروع دی دا جنگ عظیم نه بعد پورا اگر چې ابتدای د جنگ عظیم نه مخکې لویس نه هم فرانس والے د صلیبی جنگ نه بعد فکر هغه پیش کړی دی پوره کار په بیا جنگ عظیم نه بعد منظمې طریقې سره شوی خو داسې د دې آثار او بنیادونه موږ ته ډېر زاړه ښکاري ډېر زاړه چې سړی وګوري لکه نظریاتي او فکري جنگ دونه زوړ دی څومره چې د حق او د باطل کشمکش جوړ په دې نوم نو ورور نه کدر طریقې استعمال شي په سونه انبیاء علیه السلام چې راغلي دای مخالفینو دای د دعوت مقابله کې مختلف قسم فکری نظریاتی حربې هتکړندې استعمال کړي پروپاګاندا کړي دي نام بازار فکری جنگ نبی علیہ السلام چې کله الله مبعوث کړ نو کشمکش شروع شو نو داغه مکی دور کې ټول جنگ کوم جنگ شوی دی لکه عسکریو عسکری کوم ځای نه شروع شو مدینه د بدر او احد نه او یا د سریو نه ولیکن مکه کې سو پراپیګاندا الزامات سوشل بایکاټ وخل تکول ساحر دی جادوګر دی دا نو بنی هغه معنی دا قسم دا جنگ د سو د فکری جنگ مکی کې وګوره مکی دور کې ټول ناولې مجلس مشاورت جوړ کړي د مجلس مشاورت میدان دا مرکز دارالندوه وکړه د نبی علیہ السلام خلاف دارالندوه کې مشورې څه وسره وکړه دا هغه د حق کم پیغام و دا یې خلاف د خلکو زړه کې شکوک شوبات پیدا کړ فاسد تعبیلا درو پروپاګاندا تان استهزاء القاب رزیلا بدنام لګول نمونه غوستل پر حوصله شکن بیانات مسلمانانو حوصله ورته اسما قسم پروپاګاندا دا وو شي او دا وو کو دا سي وو کو او دا پیغمبر باندې لاړ شي او ختم وای شي بیا به څه کوي دا نه اب شي ته چې هجرت وشو نای پسې التا خلق ولېګل الته افوا پیدا وکړه چې بس مسلمانانو او دا کا مشرکین بسرو وسلو شو محمد صلی الله علیه وسلم بس مکی والا سره خبره ومنلې او بس رو وصله شوه دا مطلب دا چې دا واپس راشي نو سم مسلمانان غریبانان واپس راغله چې راغله چې دته او قتل حالات ومغي او دا خیر پسې اسی پراخ دا کړ دروغي نو واپس لاړ دیم ځل بیا هجرت شو شي دا سې قسم حوصله شکن خبرې لکه نن هم چې کوي دارنګ غریب او عجیب مطالبه د مسلمانانو په ذهني او جسماني اذیت خاندانی دباو کوم سړی به اسلام تراغه باغه خاندانی دباو واچو د پلار د رشتہ دارو په ذریعہ سردارانو ورته بایکاټ ته وګیا دا دمکیانې ورکولې د مال د منصب او د خیسته او خذ لالچ نبی علیہ السلام ته ور ورکړ خزه غواړي دله درکو مشري غواړي دولت غواړي دله درکو نن هم دقه څه کوي د جنگ کې دا شی شو زموږ لیډران میډران په دغه اخلي په دې جنگ سمجھوته سماجی پراپیګنډه شورو شرابا جلاوطنی د کلی وطن نه استل دا قسم حالات مکه کې شروع دا ټول کم جنگ نه نظریاتي جنگ مسلمانانو طرف نه دفاع سوا هغه وخت کې د دې جنگ خلاف پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کومه لار اختیار کړې و د مسلمانانو دفاع جوابي لا عمل په درو خبرو مشتمل اول دا الله سره تعلق دې جنگ کې مضبوطه خبره ده چې ستاسو الله سره تعلق تعلق مع الله دویم د مخلوق خیر غوي درد د سړی چې زه دا بل خلک بچ او دریم علمی او ملی تربیت هغه طرف ته په جنگ شروع خو د پیغمبر دار ارقم کې پورا علمی او ملی تربیت شروع کړ دا سي په خول چې هغه نظریاتي جنگ په اثر تربیت شروع د مخلوق خدا خیر پای شروع او دعوت کار خپه تیزه شروع ایم کار کو د قدیم کار او ولې الله سره هم مضبوط تعلق دې شیو د دې نظریاتي جنگ نه مسلمانان بچ کړي د مکه کې دا شی نشو نن مسلمان زره دا جنگ دی او په خبر نه دی او به دغه مقابله کې دا صلاح عمل نشي چې خپل تعلق الله سره مضبوط کی د مخلوق خدا خیر غواړي شي نو یې زموږ بس د بچی نو بل سر دې خلو دی وي صدا فکر نشي او سر علمي عملی تربیت هم نشي مکی دور کې بیا د دې جنگ حالات مدني دور مدني دور کې د کافرو د طرف نه د غزو کې کفري د غزو فکری سو صورتونه یو ذرائع ابلاغ استعمال مدنی دور کې بیا شعر او شاعری د اسلام خلاف مسلمان خلاف د پیغمبر خلاف ما تصویر او واقع کړ چې جنگ احزاب نه بعد نبی علیہ السلام سوي لوي جمعه چې دوزه پورې موږ د میدان جنگ کوو دیمون پس راتل دین آباد ما دا احزاب مکی والا مون پسې نشی راتل اوس به مونږ ورسو مونږ به اقدام کوو اوس به یو بل قسم جنگ شروع کیږي چې هغه ته د پراپګانډو د شعر او شاعرۍ او د بیاناتو جنگ پای کې بس څوک ما سره یي نه شعرام پاسې ده او خطیبان هم پاسې ده دروانه شاعران پاسې رسول الله مونږ به دا جنگ کوو او دارنګ د نبی علیہ السلام خطیب رسول الله چې کومام پاسې نو دقه یو داغي زرای ابلاغ داغه دور زرای ابلاغ سو شعر شاعری نن سبا زرای ابلاغ سي سوشل میډیا دا الکترونیک میډیا برند میډیا دا شي هغه زمانه کې شعر شاعری بیانات دویم باس مباحثه دا شروع شو باس مباحثه او مناظره شروع شو ایه تعالی کله به يهود راغل مناظره له کله به نصارا راغل باس مباحثه له دا نصارا وفد راغل چې نبی عليه السلام سره سور ورځې باسو کو او دا په جواب کې سورته آل عمران نازل شي دا منافقت شروع شو دا د جنگ طریقه او منافقان په ظاهر مسلمانیم نور دشمن بل جاسوسي شروع شو ډېر جاسوسي شروع شو جاسوسان وو ځای په ځای د مسلمانانو خلاف جاسوسي کوله مکې والا لا یهودو لا قرآن وایي سمعون لقوم آخرین جاسوسان ګور جاسوسي نظام خو لیکن مسلمانانو د دې ټول جنگ او حرب او د حربو خلاف پوره منظم طریقې سره جوابونه ورکړي د نبی علیہ السلام په دور کې خو دغه حالات نبی علیہ السلام نه بعد هم دا جنگ شروع دی جنگ کې یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دنیا نه رخصت شو نو د دې جنگ نوې انداز آغاز شو ارتداد د ختم نبوت انکار مانین زکات دا قسم فتنه راکو دا د نظریاتی جنگ نتیجه و زیاتی جنگ وکړ دا خلک چې مرتد کېدل دا چا ولا فکر سازي کړي و دا د ختم نبوت انکار مسلمان تل کذاب لګي او دعوت چالو نظریاتی جنگ معنی نه زکات ایتم چا ذهن کې اخوا چې بس بیت المال ته زکات نه ورکړي نو دا نظریاتی جنگ نتیجه و او بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا جنگ کړو میدان کې هم کړو مثلا مدل کذاب دي سره باقاعده میدان کې جهاد وشو مرتدین خلاف جهاد وشو ولیکن بل طرف ته استقامت او تکاور تک توکل او دا رنګ ایمانی جذبه سره د دې فتنو په ډېر لږ وخت کې خاتمه د عمر جلانو دور راغی دې دور کې او ویله چل نه و هغه انتهایی سخت سړی و جلالی سړی و نو د دې لار کې رکاوټ پیدا شي نو دې داسې وکړل چې راشه عمر د مخې نه لري نو عمر جلانو ته شهید دا شهید کړی اصل دی لپاره چې دا جنگ نه چلېده کم جنگ نظریاتی فکری جنگ نه چلېده د عمر جلانو دور کې بیا د عثمان رضی الله عنه دور نو په دې اخیری کلونو کې ډېر لوی پروپاګاندا د عثمان رضی الله عنه خلاف دې سبایان وکړه دام فکری جنگ زه په ځای خلک جوړ خلکو ته به ذهن سازي کوله بیت المال کې دا وکړه او خدای غره دې تقسیمې کړ عثمان دا کوي دا کوي دا کوي دون خلک تیار کړ او دون معاصر جنگ دغه وخت کې شوه دی دا فکری چې هغه صحابي رسول خلیفہ راشد هغه صحابي خلاف خلک را پاسه بغاوت جوړ شو تر دې چې هغه عثمان رضی الله عنه خپل کور کې محاصره کړ نتیجه دا چې بوډا خلیفہ چې 80 سال له عمر زیات په خپل کور کې د قران په تلاوت شي دا عثمان رضی الله عنه دور کې کومه فتنه وا او د شهید شو دا د کم جنگ نتیجه وا فکری چن پروپاګاندا دا جنگ شوی دی خطرناک جنگ ډېر ډېر خطرناک د عثمان رضی الله دور کې دا جنگ ډېر خطرناک و چلی علی رضی الله په دور کې جنگ جمل او صفین دا جنگ دراصل د فکری جنگ نتیجه و دا همدغه سبایان یهودو شیعگان دا چرکڑه جنگونه سلپی کړی دی بدنام په صحابه کرام شي جنگ جمل او جنگ سفی دا د هغې نتیجه و سازش و صحابه کرامو دواړو طرفو ته ننوتي او دوی به جنګېدل او بدنامي پې صحابه کړه دا وشوه بیا چې دا حسن رضیالام دور خلافت کې ډېر لوی د تدبر نه سیاست نه کار واخست علي زلام خان آباد دی جانشین شو خلیفه شو نو شپږ میاشتې حکومت یې وکړ او بیا خلافت معاویه رضی الله عنه ته وسپار نو دې سره دومره وشوه چې د عثمان رضی الله عنه شهادت نه بعد چې امت کې کم اختلاف د نظریاتي جنگ په نتیجه کې پیدا شوی دا حسن رضی الله تعالی عنہ په لاس الله ختم کړ او د ټول امت یو خلیفہ مقرر شو معاویه رضی الله دې وجه نه دغه سوله چې کوم شو د معاویه د حسن رضی الله عنه د معاویه رضی الله عنه د سوله نتیجه کې اتفاق اتحاد پیدا شو یو خلیفہ سیدنا معاویه رضی الله عنه مقرر شو او دغه کال ته بیا عام الجماعت ویل کېده عام الجماعت ان ټول مسلمانانو د اتفاق کار دی صلح داغی دا نظریاتی جنگ دیر سخت متاثر ختم دا یو خمو کوا ذکر نبی علیہ السلام فرمائیلیو چې زما د دې بچی نوسی حسن رضی الله عنه پلاس با الله د مؤمنانو د دو عظیم ډلو منځ کې اتفاق راو مؤمنانو دو عظیم ډلو نو په دې سره دې فکری جنگ هغه د عثمان رضی الله عنه نه چې شروع کړو خاتمه بیا دا معاویه رضی الله عنه دا وفات نه بعد امیر یزید خلیفہ شو نو تق خلق بیا راوو ځکه چې زموږ په دې خلافو کې دا دوه خلافه داسي چې دوی غیر ډیر سخت دباو کړی بالکل وطن بندونه جوړ لارې وطن پرې یو عمر رضی الله عنه دوی معاویه عمر رضی اللہ عنہ دور کے دی جنگ میں چلے سخ سڑ معاویہ رضی اللہ عنہ ہو سخ نو مزاج نہ نہ رہو وہ انتہائی سیاستدان مدبر چھن ور دا دو دور نہ دا سی تا سو کو رہے دے منز کے نن اس کشمہ کشیش امن و امان فتوحات تی رست روزہ اسلامی خلافت وسیقی گی لگیا نو د یزید دور چې راغی نو بس کشو د خلیفہ شو نو دا غي وجنا امت کې مختلاف پیدا شو چا بیت کاو چا نه کاو مطالبه دا و چې صحابه موجود دي نو دغه یو تابعی دی دغه په ځای بهتر دا و چې صحابي دی خلیفہ شي خو بهرحال او په تو شو د ولی عهد مو بیا د خلافت هم بیا د خلکو ته مکمل او شو سبایان شیعگان د دې بیا پروپاګاندا او چلونه شروع کړل چې را شو سو مقب د دې د دې اختلاف رائے نه फायदा غسل غواړي نو نتیجه کې څه جوړ شي واقع کربلا امت بیا په یو لوی مصیبت واچي نو دغه ځ وخت کې دغه جنگ وشو دا د دې فکری جنگ نتیجه وه بنو امیه دور راغی د صحابانو هغه پای کې عیسایان پادریان را پاسې ده ای په قران حدیث سیرت باندې اعتراضونه شروع بنو عباسو کې شرعي علوم پای باندې عقلي حمله شروع شو عقلي حمله ده مامون الرشید د فلسفي کتابونه یوناني فلسفه هغه راوستا او دا په سرپرسته کې د اشاعت شروع شو د مسلمانانو یو لوی طبقه د یونان د فلسفې نه متاثر شو دای نتیجه سوا اعتزال معتزله پیدا شو دا د فکری جنگ نتیجه دای مقابله د دغه جنگ د اعتزال دا هم فکری جنگ دی کړ نظریاتی خلق پیدا شي فکری دای مقابله امام احمد سے ابو الحسن اشعری امام ماتوریدی امام غزالی دی خلقو د دې فتنه د دې جنگ بهرحال دا قسم جنگونو د دې نظریاتي حملو ناکامي شوه دا ناکامه وجه سي دا جنگ خوشوي او مسلمانانو خپل دفاع په کومه طریقه کړي دا, دا جنگونه ناکام کړي څنګه دي اول د مسلمانانو د الله رسول قران سنت سره مضبوطه رشتہ نن په دې جنگ کې موږ شکست ولې خوړلې دی وخت وجه دا ده چې د مسلمان قوم د قران سنت سره او دارن دا الله رسول سره رشتہ پاتې نه ده ځکه پای باندې اثر د مغرب اگر موږ نوجوان قران نه خبر ده سنت نه خبر ده الله رسول پیژني نه پیژني بس مغرب اثر په بار راز نو د جنگ کې موږ ځکه شکست وخوړ الته ولې شکست نه خوړل کېده الته د نسل او د قوم د قران سنت الله رسول سره تعلق نظریاتی حملاور علمی طور کمزور او غیر منظم مسلمانانو کې هغه زمانہ کې علم گہرائی وا او انتہائی منظم او سیاسی غلبہ وا مسلمانان ځکه نه کار کمزورې کېدل نن سری نن هغه گہرا علم هم نشته مسلمان وته منظم هم نه او سیاسی غلبه نه ده مغلوبی ده سیاسی غلبه خدا وی ده ځکه په دې جنگ کې ای کامیاب دار په دغه دور کې چې څومره حکمرانان نو ټیک د بازه پکې عملی تور کمزوري مراله د حجاج ابن یوسف مونته ظالم هم پکې و خدای باوجود پکې دینی ایمانی غیرت او د دې حواله سره ډېر حساس مطلب چې هندستان ته محمد بن قاسم بله غټه خبره دا چې مسلمانانو اخلاق کردار برابر اخلاق کردار داسې شي چې د اخلاق کردار برابرې د وجې او د صحیح تربیت د وجې نه فکری اثر بیا په سړی نه کی دا زموږ په نسل باندې ولې فکری اثر دی د مغرب وغیرہ دا اصل وجه دا ده چې اخلاق کردار نشته او اخلاق کردار پیدا کیږي د تربیت په نتیجه کې تربیت نشته چی نشته نو اوس ال طرف ته اثر داخل او دې په اخلاق کردار نو اخلاق کردار د وجنه او د تربیت د وجنه دوی متاثر نشو خو د دوی د اخلاق کردار نه غیر مسلم متاثر کړي اسلام ته راتله لکه منګولیان دا تاتاریان منګولیان چې کله یرغال وو د مسلمانانو په ملکونو دا زمونږ دا سراجقه حکومتونه دا خوارزم به ختم بغداد باندې قبض شو مستعصم بالله اوج د مسلمانانو بنو عباس خلافت ختم دا ملکونه ټول نیول خو لیکن مسلمان کې کردار اخلاق هغه تاتاریان چې د مسلمانانو سړی یا زنانه چې یې نیولې او خدمتونه پې کول یې جیلونو کې اچولې یې مغلوب کړي او ماتحت کړي ای داسې کردار او اخلاق وکول چې دا کردار اخلاق نه تاتاریان متاثر شو لوی لوی تاتاریان حکمرانان اسلام ته پلار نیکه اسلام ختماوه او بیا هغه تاتاریان چې اسلام راوړو او بیا د اسلام دفاع کوي برکه خان او پلان خان دا ټول اسلام ته راغلي مسلمانان شو کردار نن د مسلمان کردار هغه نشته چې نن مغرب مونږ نه متاثر شي بلکې خپل کردار ښه کړی دی تاسو وګورئ کوم خلک یورپ مغرب ته تلي خلک سوي یره بس یو کلمه نه دا ویلې نور پکې اصل مسلمانان دا خبره خلک کوي دا عوام متاثر کیږي وجه دا دروغ نه وي دوک نه کوي کاروبار یې سم دی اخلاق پکې دي سماشره په آداب باندې پوي ا تربیته ورو ایګه داسې کردار پیدا شو اخلاق نو خلک دای نه متاثر کی زمو مسلمانان چې مغرب ته لاړ شي یورپ ته نو چې راځي دا نه متاثر مړوي دا مسلمانان دا ته وګوره هغه خلک دی اخلاق لري کردار لري سنجیدګی نه پکې د چا په کار کې کار نه لري دادی دادی متاثر کی دلته مسلمان کې دروغ راغله کردار ختم شو معاملات غلط شو دروغ پکې راغلل بد اخلاقی پیدا شو بس زمونږ نن څوک نه متاثر مخکې دور کې زمونږ د کردار اخلاق نه خلک مسلمان متاثر کې د اسلام ته راتلل مونږ کې سره شیخ ختم شو نو دا کمزورې هغه دي چې دای له وجه موږ نن دا جنگ بیلو او هغه مخکینو دا ګټه دا په تعارف اوس د جنگ مرحلي پینځه دا به اوس وایو دا تعارفي خبرې وي ښه اوس هم پورې سره سره جنګ وپېژنو اوس د دې دا مرحلي یو صلیبي جنګونه دویم استشراق دریم استعمار څلورم ردت تنسیر یا تبشیر خلک عیسائی کول او پنځم نمبر علماء عالمگیریت ګلوبلایزیشن دا پنځه مرحلې دي نن سبا د دې چل په دې بزان په وړ واړي بس